چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د مبتدعين روایت ذکر کړي د نواصب خوارج قدریو او رافضو نو لہذا په دې صحیح او په دې کتاب باندې صبر وسا او اعتماد نشته ها او دي دا دغه شبهات دي کنه امام بخاری رحمت الله علیه باندې په دې اعتراضاتو کې چې کوم دغه پراویانو کېدل سلورمه شبهه ده چې په دې کې د مبتدعين او روایت دي د نواصب او خوارج او قدريه او روافض نو لہذا په دې صحیح باندې په دې کتاب باندې صبر وساو اعتماد نشته ځکه دا جرح خو د راوی د عدالت منافی ده تاسو په عدالت کې یو شرط دا موي چې راوی به مبتدع نه وي د دې شوبه رومبنه جواب دا ده چې پراوی کې د اسلام نرستو اصل اعتبار داغ لهجه او ضبط لده چې یو راوی صادق اللهجه وی د مسلمانۍ نرستو صادق اللهجه د دروغجن نه او حافظ ده پاغه کې تمام ضبط دی یا په ضبط کې لک خفت شته لکه په ضوابط د جرح او تعدیل او مصطلح کې دا موږ وې نو که یو راوی مسلمانی صادق اللهجه وی ضابط للحدیث وی نو روایت قبول له د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق امام بخاری رحمت الله علیه په الضعفاء الصغير کې د ایوب ابن عائد الطوعي بارک وی کان يرى الارجاء وهو صدوق ګوره دا راوی ایوب ابن عائد الطائی د د مرجئو نو د مبتدعين نو خود دې باوجود صادق اللهجه او د روایت قابل قبول ده دارنګي په دغه ضعفاء صغیر کې امام بخاری رحمت الله علیه د بل راوی طلق ابن حبیب بارک وی کان طلق يرى الارجاء وهو صدوق في الحديث دا طلق ابن حبیب چې د مرجئه او د اغي غونتی رائے و دا غي مذهب و چې دا مبتدعين خود دې باوجود په احادیثو کې دې صادق و امام ابن حبان رحمت الله علیه په کتاب الثقات کې وایي د دې مسلې وضاحت په دې الفاظ سره کوي ویلیس بین اهل الحديث من ائمتنا خلاف چې صادق اللهجه او متقن راوي که عملی طور باندې هغه په یو بدعت کې مبتلا دی خو دغه بدعت له خلک نه رابلی داعی الی بدعته نه دی نو د د روایات قبلول په دې باندې حجت نیول جایز دی په اتفاق د اهل علم او محدثینو دویم جواب د دې شبهه دا ده چې دا د اکثر نقاد او اهل علم او محدثین مذهب ده چې د مبتدین روایت نقل کړي او د مبتدین روایت نقل کول له صحیح وي دی له ناجایز نه وي ورنه د سنت یو لوی حصہ او برخه بزای شي وای ما که د بصری والا روایت د دی وجې نه پرې خودو چې دا قدریه دي د قدر په بدعت کې مبتلا دي او د کوفی والا روایت مې د دی وجې نه پرې خودو چې په دای کې تشیع ده په دغه بدعت کې اخته شوی نو د حدیثو کتابونه به ټول خراب شي ضایع بشي نو دا د اکثر نقاد مذهب دی چې د مبتدین روایت نقل کول صحیح دي ورنه د سنت یو لوی حصہ بزای شي ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې په معرفت انواع علوم الحديث کې دا مسله داسې ذکر کوي چې کله د مبتدی د روایت تفصیل کوي وی هغه مبتدی چې هغه اعتقادي بدعتي نه نه د خپل بدعت د وجنه د دین اسلام د دایرې نه وته نه کافر نه نه نو د په روایت کې د اهل علم اختلاف دی بعضی وی چې روایت مطلقاً مردود دی او بعضی وی چې روایت مطلقاً قابل قبول دی خو بیا راجح قول دا ذکر کوي چې داغه په نسبت باندې کم راجح دی هغه ورله مذهب د جمهور او د اکثر وایي چې کله یو مبتدع اعتقادي بدعتي نه نه او خپل بدعت له داعی نه نه صادق اللهجه ده نو د روایت قابل قبول ده او کوم اهل علم چې د مبتدی روایت مطلقاً مردود ګرځول هغه قابل نه وي نو دا غي باره کې ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې وی وی والاول بعید مباعد للشائع عن ائمه الحديث دا ډومبنه قول خو بالکل د محدثینو د منهج نه بالکل لري دی د سره اړو نزدېکته او مناسبت نشته د دې شوبه دریم جواب چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د مبتدعين روایت وروړي دریم جواب دا دی چې د کوم راویانو باندې د بدعت تهمت او الزام لګیدل نو دا تهمت او الزام اسې ده د دې دا بدعت د دین ثابت نه ده بعض له اسې ویل شي چې دا مبتدی ده دا قدری ده دا جهمی ده امام زهبی رحمت الله علیه پس يرو اعلام النبلاء کې ذکر کړی دي چې امام شعبه ابن الحجاج چې د امیر المؤمنین فی الحدیث نو امام زهبي رحمت الله علیه وی وی الشاذكوني ليس بمعتمد وما اظن ان الحكم يقع منه هذا وی د دې روایت په سند کې سليمان الشاذكوني راغلی چې هغه د امام شعبه نه دا نقل کوي چې حکم ابن عتيبه له بيسوي چې د هغه شيګانو نه دی چې علي رضی الله عنه غره کول په ابو بکر او عمر رضی الله عنهما باندې نو د دې په سند کې سليمان شاده کونی راغلی هغه معتمد نه دی زدا خیال او ګمان نکوم چې حکم دې په دې بدعت کې مبتلا شوی چې علي رضی الله عنه دې غوړه کوي په شیخین رضی الله عنهما باندې نو دا دریم جواب دی چې کله ناکله دغه بدعت اسې په دی باندې تهمت او الزامي دا ثابت نوي او سلورم جواب د دې شبهه دا ده چې ټیک د دې راویانو نه دغه بدعت شوه د انسان نه کله ګناه او خدای کیږي خو د دې بدعت نه دی بیا د براءت اعلان کړي توبه استدا لکه په دې راویانو کې امام زهبي رحمت الله علیه ذکر کړي حسن بصري رحمت الله علیه ده چې د د دې بدعت نه د برات اعلان کړه چې په قدر کې واقع شوی او لکه قدریه چې څنګه د تقدیر نه انکار کوي نو د غلط شوی او خدای سره دا قول کړه خو رسته توبه ایستي د برات اعلان شوی امام زهبي رحمت الله علیه په میزان الاعتدال کې وایي چې کان ثقه فی نفسه د حسن بصری رحمت الله علیه فی نفسه ثقه حجه راسا فی العلم والعمل نو اهل علم په داغي د وجه نه حسن بصری رحمت الله علیه باندې کلام او جرح وکا خو دغه کلام لسه التفات او نظر نشته ځکه کله چې د سره بیا د خبره وچیړل شو نو د براءت اعلان کو چې زه خطا شوم د خپل غلطي اعتراف کوم دارنګ په میزان الاعتدال کې امام زهبي حسن بصری رحمت الله علیه بارک دا مو اما مساله القدر فصح عنه الرجوع عنها وانها كانت زلقه لسان د تقدیر مسله کې چې دنه کوم خدای واقع شوی و نو دا غي د رجوع کړي دا د جبه خطا شوی و نو دا څنورم جواب دی چې دا بدعت کله ناکله د دینه کښوم نه نو براءت تی نه کړی دا غینه توبه استی رجوع کړی دا د دغه شوبه پنځم جواب دا دی چې بعض محدثینو په دې کې د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت هم کړی چې امام بخاری لدا سينو په کار چې د بعض مبتدعين روایت نقل کول خو د دې د وجې نه د صحیح البخاري د احادیثو تضعیف نه دی کړی او نه د دې پشان او مرتبه کې څه کمی راوسته دی بعض اهل علمو کې د امام بخاری رحمت الله علیه سره دا اختلاف هم لرلې چې اے امام بخاری دا خبره مناسب نه ده چې تاسو خپل صحیح کې د مبتدعين روایت راړل خود دی وجنا دغه اهل علم د بخاری د احادیث تضعیف نه کړي او نه د صحیح البخاری مرتبه او شان را لاندې کړي حافظ ابن حجر رحمت الله عليه فالاصابه کې وی وی ممن عاب على البخاري اخراج حديثه الدار قطني فقال عمران متروك لسوء اعتقاده وخبث, وخبث مذهبه و امام بخاری رحمت الله علیه باندې چې دا عیب چا بیان کړ پاږي کې امام دارقطنی نه چې عمران ابن حطان چې دا د خوارج او سردارو ابن ملجم چې کوم د علی رضی الله عنه قاتل دغه مذهب کولا نو د دې روایت امام بخاری په خپل صحیح کې راوړی امام دارقطنی رحمت الله علیه وی چې دا ګوره مناسب خبره نه وخه کار نه دی کړی ځکه دا عمران ابن حتان چې دی نو دی وی متروک دی د سوجنا چې بد عقیده سره او د خوارج سردار او د غنده مذهب د وجنا خو امام بخاری د دې روایت د دې وجه نه وروړي چې صادق اللهجه او دروغ نه وي ګناه ځان لره چې په ګناه کې مبتلا او خو صادق اللهجه او روایت وروړو امام بخاری چې یو معین راوی روایت نقل کوي نو دا قرینه ده چې د دې حدیث مستقیم نه او دا روایت صحیح ده د پکې غلط شوی نه نه نو دا پنځم جواب شو دی په مقصد پوه شوي چې ځنې اهل علم امام بخاری نه پدی باندې د خفغان اظهار کړي چې دا نو پکار خداغي باوجود هغه اهل علم صحیح البخاری داغي د روایت او تضعیف د دې وجنه نه کړي صرف دومره ویلي چې مناسب نه و چې دا راوی ذکر کولو د دې شپږم جواب اهل علم دا کړي چې د صحیح البخاری کې څومره راویان دي پاغه کې اعتقادي بدعتي نشته په داسې بدعت باندې څوک نه ده مبتلا چې عقیده کې د بدعت وي او هغه په د اسلام د دایرې نه بار شوی بدعت مکفره پکې نشته وم جواب د دې شبهه دا ده چې ائمه روایت د مبتدعين پریخي دي او د اغه نه اعراض کړه ده نو دا بنا بر مصلحت دې د پاره چې د دې بدعت نه خلق منی شي پرې کې مبتلا نشي په دې اعتبار د مبتدع غ روایت پریخي دي چې د سره خلک هجرانو کې نو ځکه تر روایت نه نقل کولو او دې د پاره روایت پریخي چې د خپل عمل او د بدعت نه توبه تایب شي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی په مجموع الفتاوا کې ته نقل دي چې د هجران مختلف انواع دي نو فقې کې بیا دا ذکر کړي چې د بعض مبتدعين روایت د دې وجنه اهل علم پریدي چې خلق د بدعت کې مبتلا نشي ورنه دا مسله او رائے نه ده چې ګنې د روایت د صحیح نوي قابل قبول دي نوي قابل قبول دی روایت خو په دې شرط چې پاغه کې نکارت او ضعف نوي او داراوي مبتدع صادق اللهجوي د دې شبهه دا و جوابونه اهل علم کړی دي پنځمه شبهه په باب کې په صحیح البخاری باندې دا ده چې په دې صحیح البخاری سي اعتماد او باور ځکه نشته چې په دې کې د مختلفین او راویانو احادیث او روایت دي اختلاط دی لوي چې د یو راوي حافظه کمزوري شي ګډه وډه شي بیا دې دا تمیز نشي کولای چې زما صحیح روایت کم دی غلط کم دی په سم او غلط بیا نه پوهیږي نو دغه مختلفین روایت وي په راغلي ځکه په دې کتاب باندې اعتماد او بروسه نشته د دې شبهه اولنې جواب دا نه چې اے جاهله ته اختلاط پیژنې کنه اهل علم د مختلفین روایت دریو قسمونو له تقسیم کړي یو هغه قسم نه چې مختلف نه دا روایت قبل الاختلاط نقل شوی د حافظه لا خراب شوی نه دا او دا غینه مخکې ته شاګردانو روایت نقل کړي او دویم قسم هغه روایت دي چې هغه بعد الاختلاط دي او دریم قسم هغه دي چې پاغي کې دا پته نه لګي چې دا روایت نه قبل الاختلاط راغله که بعد الاختلاط نو په دې کې اصل قاعده دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د مختلطینو نه چې کوم روایت نقل کړي نو غالبا او اکثرا د هغه راویانو په سند باندې وروړي چې قبل الاختلاط تن روایت نقل کړي او هغه د صحیح احادیث دي بعد الاختلاط تن نه نقل امام ابن سلاح رحمة الله عليه په مقدمه اعلم ان من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط په صحیحینو کې یا په صحیح البخاری یا صحیح المسلم کې چې کوم د مختلفینو روایت راغلي نو دا د هغه ممیز روایت نه دي چې قبل الاختلاط د دې راوی نه اخذ شوی دا خبر امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم المنهاج کې ذکر کړي چې کوم مختلطین چې دا غي پر روایت باندې په صحیحینو کې احتجاج شوه دی نو هغه محمول دی په دې باندې على انه ثبت اخذ ذلك عنه قبل الاختلاط چې دا قبل الاختلاط دا غنه روایت شوه دی د دې شبهه دویم جواب دا دی چې د مختلط راوی روایت مطلقاً ضعیف او مردود ني دا نه چې روایت به مطلقاً ضعیف وي دائما به مردود وي بلکې په قرائن او متابعات سره داغه د حدیث تصحیح کې دی شي نو امام بخاری رحمت الله علیه یا امام مسلم رحمت الله علیه په صحیحینو کې د مختلفینو روایت راوړي دي نو د هغه روایتو متابعات شته د غي د پاره شواهد شته دغه مختلف باغی منفرد نه نه یا خدا چې دا قبل الاختلاط دي او ککم بعد الاختلاط دي نو باغی باندې دا مختلف راوی منفرد او متفرد نه نه بلکې نور راویانم د روایت نقل کړه ده د دې جوابونو خلاصه ملخص او نچوړ دا نه چې په صحیح البخاری کې د مختلفینو راویانو هغه روایت نشته چې پاره کې د دا تمیز نه وی چې دا روایت صحیح دی که ضعیف نه کم روایت چې د مختلط په صحیح البخاری کې راغلی دا به د دوو حالتونو نه خالی نه وي یا به د دې مختلط نه دا روایت قبل الاختلاط اخذ شوی او یا به بعد الاختلاط وی که قبل الاختلاط شنو پاغي کې خود سره اړو اعتراض نشته چې روایت ثابت او صحیح ده او که بعد الاختلاط وی نو اهل علم داغي استقصاء تتبع تلاش هم کړی د هغې دپاره یې متابعات متابعات او شواهد منتي دي دغه متابعات یا داخل الصحیح دي امام بخاری په خپل صحیح کې ذکر کړي او یا خارج الصحیح په نورو کتابونو د احادیثو کې دي هذا والله تعالى اعلم دا رستنی شبهه چې کوم موصوفین بالتدلیس دی پاره کې له وضاحت ته نوغه بیا وایو